که وار وې ته ای بادشاه ابوبکره ته که د ما خبره نصیحت منې بیا دا خبره یاده ساته در همه دفتر به هذی پند نیست په مکمل کتاب کې له دې نه بیا بهترین پند او نصیحت تا پاره نسته چې آ دا ده جز به خردمند مفرما عمل سوا د هوښیار سړي نه جز به خردمند مفرما عمل پند اگر بشنوی ای بادشاه در همه دفتر بی هزین پند نیست جز به خردمند مفرما عمل گرچه عمل کار خردمند نیست جز به خردمند مفرما عمل سوا دی هوښیار سړي نه بل چاته کار مه سپاره یو کار چې د حکومت سپارې هوښیار سړي ته سپاره یو عهده چې سپارې هوښیار سړي ته سپاره ګرچې عمل کار خیرتمند نیست اگر که د حکومت عهدې قبلول دا د هوښیار سړي کار نه ده ځکه چې هوښیاري هغه د حکومت عهدې نه قبلوي خو وس له کاره ته بیا هم ورته هوښیار ګوره که په مجبوراو دی که نه خو کار چې سپاري هوښیار سړي ته یې چې کوه سپاره ټول عمر نظام چې مختل کېږي که نه سوچ پسې وکړو که دنیوي نظام مختل شي او که دیني نظام مختل شي که د یوې کمپنۍ او د یوې کارخانې مقصد دا دی چې دیوالیه پن والي دپاره یا د یوې ادارې ناکامي یا دغو دپاره دا سبب څه جوړېږي نا اهل کسانو ته ځینې کارونه وسپارل شي هغه د هغې ادارې یا حکومتي اداره یا سکول یا مدرسه یا بل یو تعلیمي اداره چې نا اهل کسانو ته پکې اهمې عهدې وسپارل شي هغه ناکام شي یا کارخانې وغیره چې اهمو کسانو ته پکې ته کارونه وسپارل شي مقصد دا دی چې کال دوو کې دونه قرضو لاندې راشي چې بیا به یې چې ګنه کې اخر به بیا بنده اکثر نقصانات چې رادرومي آ د دې وجې نه رادرومي چې نا اهل کسانو ته څه سي کار وسپارل سي یو سیاسي جماعت که ناکامېږي سوچ پسې وکړو چا د وجې نه ناکامېږي که یو بادشاه ناکامېږي خپلو مشیرانو او د دغو د وجې نه چې نا اهل کسان په هم عهدو راولي نو سبا ورله غلطې غلطې مشورې ورکوي یا یو سیاسي جماعت یا بل نو دا دوره یو جامع نصیحت ته ګوره یو جامع چې واقعي په ده کتاب کې له دې نه غوټ نصیحت ټولې غوټ نصیحتونه دي خو له دې نه بل غوټ نصیحت نسته صح چیز بې صح چیز پایدار نه ماند څه قیمتي خبره یې کړې ده درې څیزونه دي چې آ د درې څیزونو بغیر پایدار نه پاتې کېږي مال بې تجارت دا پایدار نه پاتې کېږي ختم به یې کلکونه علم بې بحث و مردمی کله نرمی سره خبرې کوي سړی نرمی سره خبرې کوه و مدارا رعایت سره و مردمی او مردیت سره دې دپاره باشد کې در کمند قبولا اوریدلې کیدای شي ممکنه ده چې په لومې کې ته راوړې چا لره یو زړه لره او زړونه ته په لومې کې راولې او خلکو دا زړه غواړي چې یاره دا خو دونه خوږې خبرې کوي چې دې سړي سره مونږ ناشته یې کولی خو لیکن ګوره روزانه داسې نه چې هر وخت لطیفې او خندا خبرې نه نه وقت بقهر گوئے وقت بقهر گوئے کله کله د قهر خبرې کوه غصې خبرې چې کوه کوه ولې که صد کوزه نبات چې سل کوزې آ د مصري ډکې چې سل کوزې د مصري نه شربت جوړ کړي وي ګه ګه چنا په کار می آید سل مقصد دا چې د مصري مقصد دا چې یو ټوکړې دا ګه ګه چنا به کار می آید کې هنزلې دا کله کله دونه په کار نه رادرومي لکه یوه مړغون چې کله په کار راځي بعضې اوقات داسې چې هلته سل کوزې مصرۍ چې کوم وي او یعنی نن سبا داسې واچو چې سل سل سیرا چینی یی وی هغه دونه کار نه ورکی او دونه مفیده نه یی چه یوه مړه غون چوره چی وی مفیده یی هغه تریخ بوټی بهر حال مقصد داده چه هر وخت هر وخت مقصد داده چه غصه نه ده پکار چه بلکل د سرو مرچو په بوری باندی سړی چی ناست وی د سرو مرچو په بوری سړی ناست وی خو ګوره یاد ساتو هر وخت مقصد دا ده چې نرمي هم نه ده په کار چې بیا بلکل هغه هیبت او خوف هغه د سړي مقصد د مخاطبینو د زړه نه دی چې سي راوځي نه دواړه یو تر بله به هر حال چې دوی ښه دي ښه جي حکمت رحم آوردن بر بدا ستم است ښه جي رحم راړول په بدو خلکو باندې ستم است بر نیکان، دا ظلم ده په چا باندې په نیکو خلکو. بدو خلکو سره ترحم او د مهرباني معامله کول، ظالمانو باندې مهرباني کول دا په نیکانو خلکو باندې چه ده ظلم کول دي. و عفو کردن بر ظالمان، جور است بر درویشان او عفو کول می کند به امبازی ډېره قیمتي خبره یې کړې ده خبیث را کله چې یو ظالم لره بد باطن او حرامي ده چو تعهد کني کله چې ته ذمه داري کوې تی ذمه داری کوي ته ورله پیسې ورکوې و بین واضح او تی نه واضحات کوې به دولت یې تو ګناه می کند نو دا د وجې د دولت چې تا نه ګناهګانې کوي او تا د وجې نه دی دا غلط کارونه به بیا کوي به هم بعضي په شراکت سره او ته به ورسره پکې چې شریک یې ته به ورسره پکې شریک یې لکه اوس دا خاناني دا مفرورانه دا چې ساتي دا په چا سره دا خپل قوم سره بد کول دي هلکه ته دا ولې ساتي ټول قوم ته تکلیف په ورکوې کله شپې یو نه غلا کوه کله بل نه غلا کوه او ورځې ته ورته ګرځی تیار ته سره ګرځې مشین اخیستی پند بر دوستی بادشاهان اعتماد نباید کرد چېرته هم په دوستی د بادشاهانو باندې اعتماد کول په کار نه دي بادشاهانو په دوستی یا د غټو خلکو په دوستی باندې اعتماد کول په کار نه دي و بر آواز خوشې کودکان او چېرته په خوږ آواز د ماشومانو باندې اعتماد کول په کار نه دي چې د یو ماشوم خوږ آواز باندې مقصد دا دی چې ته مړ او زړه دې په قربان کړی دا نه ده په کار چې آب خیالې مبدل ګردد چې دوستي د بادشاهانو دا په یو خیال سره بدله سي اوس یو خیالي څه به خیال بدل شي بس بې خبره بدله ده و ای بخوا بی متغیر ګردد او د خوږ آواز د ماشومانو دا په یو خوب سره چې متغیر شي چې بالغ شي اواز پیچلی شي کله بلوغت سره اواز کې دونه فرق رایي شي که نه چې ته به وایي چې نه سړی دا هغه سړی دی چې دونه خوش اواز و دونه به اواز کې څه سره رایي شي تبدیلي بلاغه بلوغ سره رادرومي او بل دا یاد ساتو معشوق هزار دوست را دل ندی معشوق هزار آ دل به جدائی به نه هی د هغه زړه په جدائی باندې څه کا کېږه خو شي خیر د دونه مقصد دا دی چې هغه دې نه په کې خو چې وفاداري زیاته وي په کې شراکت ډېر نه وي بیا ګزاره شي او چې دا دونه ډېر وي نو هغه غریب ګرم نه وي څه وکړي خو ته یې خپلګۍ میوه ده مین اولس کسه دینه یاره چا چا چا ته ورکوه نو هغه غریب ګرم نه وي ملامت نه وي او مقصد ته به هم نه ملامت نو صفا به مقصد دا ده نو اگر که تا ته یوه لار درښایي چې نیغه وي په مثال د غش کي بلکل داسې نیغه لار ته درته ښایي که نه ته پوهېږې چې یاره دا بلکل نیغه لار ده صادق صاحب وایي چې بیا په هغې لارې مه ځه ازا پر ګرځي هغې نه وګرځه او چېرته ښي لاس ښي یا ګس طرف ته تاو شه په بلې لارې باندې چې څه لا تا په نېغې لارې باندې بیا مزه خو چې دښمن یې درته ښایي ځکه چې کې به بیا ته هم چې څه چل به یي پکې څه چل به یي پکې نو کله به ظاهر یو نیم دشمن وي سړي که نه همه سره ده داسې مشوره به درله درکوي که یاره داسې وکړه دا داسې به داسې وکړي او وخت به ضایع کړي او فلانی دی بیا داسې دا وایه داسې هر ویي خو عمل مه په کوه وش عمل مه په کوه بلکې د هغه الټه څه کوه عمل کوه د هغه الټه عمل کوه تاسو په دې خبرې پوه ډېره قیمتي خبره یې کړې ده ډېره قیمتي خبره پند خشم بیش از حد گرفتن چې خلق لتانه بالکل ماړه شي او وایي چې یاره بیا مو یې مخ نه لیدلی خو لیکن ونه چندا نرمی کن دونه زیاته نرمی مه کوه که بر تو دلیر گردن چې خلق په تا در زړه ورشي او مخ یعنی به هر حال مرچو بورۍ باندې هر وخت مه کېنه خو د ګړو بورۍ باندې هم هر وخت مه کېنه مرچه ګړه کله دواړه سره ګډه او دا زکام پاره چی خي دا چی درشتی و نرمی بهم در بهست درشتی و نرمی بهم در بهست درشتی و نرمی به هم در به هست سختی بند درشتی و نرمی به هم در به هست درشتی او نرمی سختی او نرمی یو تر بلا سره چلی خدی معا مناسب کله سختی کله نرمی او بالکل داسی طریقه پکار ده چو فاسد لکه رگزن چکم وی که جراح چې دی زخم کوي ټک به درکړي زخم وینې به درنه وبهي و مرهم مې هست خو بیا به یو دوه منټو بعد بیا پټۍ درته چې ولګوي نو داسې ټیم چې دي تېرول پکار دي جراح غوندې کله هغه کله بیا پټۍ به بیا ولګوي داسې نه چې بیا زخمونه هغسې پرېږدي هغسې بیا نه پرېږدي خو داسې نه چې بلکل یې لګوي نو فاسده وینه به پکې جمع شي څنګه به بیا باسي درشتی یو نرمی به هم در به هست جو فاسد که جراح مرد مرهم نه هست درشتی نگیرد خردمند بیش هوښیار سړی آ ډېر حد نه زیاته غصه نه کوي هر وخت لیکن نه سستی کې نازل کند قدر خیش لیکن دونه نرمی نه کوي چې هغه خپل قدر او خپله مرتبه هغه هم چې کي ښکته کي او بې هېڅ وقعت نه داسې هم نه ده پکار نه مرخې شتن را فضولي نهاد هوښیار سړی خپل جان دونه په تکبر کې نه کیدي چې څام یو متکبر جان نه جوړ کړی لیکن ګوره دا یاد ساته دا کم عقلتوب ده نه یک بار تندر زبونی دهد خو یک بار بالکل ځان دونه عاجزی ته نه ورکوي یو مخې دونه عاجزی نه چې مقصد دا چې حد نه زیات هر شی چې د حد نه تجاوز وکړي که نه یاره بس اسلام یو سیده ساده نظام ده کوم شی چې د حد نه تجاوز وکړي که نه په نقیز باندې کله ډېرې تواضع نه تکبر جوړ شي کله ډېرې تواضع کې ریا جوړه شي چې خلک وایي چې فلانی خو دونه متواضع انسان ده که نه نو ډېر تکبر لکه څنګه نه ده په کار ده ډېره زیاته تواضع چې که نه ده چې اوس مثال یو ښه مایناز تاجر ته وتایي چې حاجي دا رحمامیر درته وایي هغه چې دا نحومیر خو بچیا زه په څه پوهېږه که نه چې دا نحومیر به ما ته راشي که رای به نه شي هلکه نه نه د دونه عاجزي دا تکبر وي داسې وي تکبر وي او ریا وي چې خلک وایي چې یاره دونه تواضع ده پکې خو دونه تکبر چې دا کتاب ما غوندې چا پلار نسي شولی مثل من چون دیګرې نه څه فلانه ډینګړایه یو غر په یوه ولا بل په بل نه دوره هم نه ده پکار درمیان کې درمیان کې لار چې ده پکار جوانی با پدر گفته خردمند جوانی با یو جوان پلار ته ورته ویله ای خیرتمند ای هوښیاره پلاره مرا تعلیم کن ما لرا څه تعلیم وکړه پلاره ما ته څه نصیحت وکړه ما ته څه نصیحت وکړه بوډا سړی او مقصد دا ده چې تجربه کار پلار ورته ویل چې بچیا نیکمردی کن نرمی او تحمل کوا لیکن نه چندان خو دوره نه که گردد شیر گرگې تیز دندان چې وګرځېږي غالب هغه ګرګ تیز غاښو ول چې هغه په تا غالب شي سبا د چوکي سره وشلوي نه دونه نرمي نه دونه نرمي یعنې داسې ګوړه د ځان نه مه جوړوه چې هر څه تر باندې راځي او چکونه چې کوي تر باندې کوي حکمت دو کس دشمن ملک و دینن دو کسان دشمنان د ملک او د دین دي بادشاه بی حلم دا د ملک دشمن ده و زاهد بی علم هغه بادشاه د فرمان چلوونکی د بادشاهۍ په سر نه وي که خدا را نبوت بنده فرمانبردار چې خدای پاک لره نه وي دی بنده فرمانبردار چې دی د الله تعالی احکامات نه مني داسې کس په دې بادشاهۍ باندې فرماندې او فرمان روا دې نه وي پند بادشاه را باید که دا حقیق خشم بر دشمنان نراند که دوستان را برو اعتماد نه ماند بادشاه ته پکار ده چې دوره غوسه دې په خپلو دشمنانو نه کوي چې دوستانو بیا په ده اعتماد نه شي پاته چې وایي بیخې ونه خېده دا خو که سبار ته په بله څه بیا مو کیسه چه ده خرابه ده نه نه دوره غوسه دې په دشمنانو نه کوي چې سبا دوستانو اعتماد په پاتې نه شي ولې که گفتان هوشیاران وایي که آتش خشم اول در خداوند خشم افتاد د اور د غصې اول په صاحب د غصې کې پرېوځي پس آګه زبانه به خصم رسد یا نه بیا یې هغه لمبه هغه لمبه چې کوم داسې چیرکه غوندې وکړي داسې لاړه شي دغه بیا خصم ته رسي یا رسي نه په غصې په غصې کوونکي سړي کې خامخا اثر وکړي او هغه بل ته یې کله اثر ورسي او کله یې و نه رسي نشاید بنی آ چې په سر کې لري دونه تکبر او تیزي چې حد نه زیات تکبر تیزي په سر کې لري دا بني آدم دپاره چې د خاورو نه پیدا د اقتدا په کار نه دي تورا پاچونی تندی او سرکشي تاله را سره د دونه هغه تیزي او سرکشي چې ته دونه غصې کوې او دونه مقصد دا دی چې تکبر او فخر کوې بیا خو معلومیږي نه پنداره مزخا کیش از آتشی بیا خو ما دا خیال نه ده چې ته له مقصد دا دی چې له خاورو نه که له اور نه بیا خو معلومیږي چې ته چېرته د اور نه چې پیدا یې حالانکه انسانه ته خو د چا نه پیدا یې د خاورو نه پیدا یې در خاک بیلقا برس راځي که نه چې سی ووایه د اوږد اوږد کمیس پې ګرځاوه او اوږده اوږده لستونې کله یو ځای کله بل ځای او دی خو درویش صفت بس جومات کې به کېناسته هلته به دې مزه ورکوله د نوجوانان به په ګرځو بابا جانه کوم ځای او څنګه او ته خو به چې کومې هغه خوږې خبرې شروع کړې که نه هغه به پوه شو چې یاره سړی خو سم سړی ده او بیا به دا مجلسونه وه ګپونه به وه دا به دلته یو نه تپوسونه کوه ته یې کوم ځای یا څنګه بل نه کوه دا بس سیر و سیاحت نو لاړو بیلقان شهر ته دا ډېر مزدار غوندې شهر و په هېښ ټایم دا هندواڼې خربوزې دا به ډېرې وې پکې هسې ټاپرۍ غوندې وې مخ ته یې هډی غوندې او هلته یو عابد و هغه ته ورغی گفتم ورته ویل مرا به تربیت از جهل پاک کن ما لره په تربیت سره له جهالت نه پاک کا څه نصیحتونه ورته وکړه داسې تربیت خبره ورته وکړه تعلیم او موعظت ورته وکړه وی عابد ما ته ویل گفتا ده ما ته ویل بیره ورځه بچیا څو خاک تحمل کنی فکی په مثال د خاورو ای هوښیاره صبر کوه لکه خاورې صابري ګوره څوک پخېږي څوک میتیازې پکوي څوک زغلې پکوي څوک څه پکوي هدو هر شی برداشت کوي خاورو غوندې چې که ځان کې تحمل پیدا که او کنی یا هر چې خواندهی همه در زیر خاک کن بیا دې بیا چې څه ویلي که نه ټول خاورو لاندې کا بیا دې علم څه فایده نه لري بدخویې به دست دشمنې ګرفتار است خدای پاک مو دې بدو اخلاقو نه ساتي شیخ صاحب وایي چې بدخویه سړی په لاس دې داسې دشمن کې ګرفتار ده که هر جا رود از چنگ عقوبت او رهایی نیابت چې چېرته دی درومي چې چېرته دی درومي له هغه منګولې دې هغه سزا د دې نه به دی رهایي مینده نه کړي هر چېرته به دا دشمن ده سره وي ولې بد اخلاق دا داسې دشمن ده چې چېرته چې مقصد دا ده چې آ به چې هغه بد اخلاق دا به سړي سره وي هغه بد اخلاق دا به چې سړي سره وي دا داسې یو بدترین چې دا دشمن ده ښه جي اگر زی دست بلا بر فلک رود بدخوی اگر ز دست بلا بر فلک رود بد خوی ز دست خوی بدی خیش در بلا باشد سکی متی خبر ہے کرے کل لاس تی مصیبت نا اسمان ته وخېژي بدخویه سړی که له لاس دې مصیبت نه اسمان ته وخېژي اسمان ته تېښته وکړي بدخویه سړی نو ودې کی زی دستی خوی بدی خیش در بلا باشد نو له لاس دې خوی بد خپل نه به بیا دی هم چی هلته به په تکلیف کی ولی هغه بد خوی دې د چه ګرځېدلی ملکه ګرځېدلی هلته به بد خوی ورسره بیا به تکلیف ځان له جوړ بیا به بل ځای ورسره هغه بیا به ځان له چکې تکلیف جوړ کړي هسې تاسو په دې مسئلې باندې سر خلاص حکمت چون بینی که در سپاه دشمن پفرکا افتاد سادی سے مجاهد و جرنیل هم و پھر جنگونه کړي چون بینی که در سپاه دشمن پفرکا افتاد ما پر تایپت نور پته نسته خو د خبرو نه داسې پته لګي چې جنګجو غوندې سړی و کله داسې چې بیا خبرې هوښیارانو یې د جنګو وال غوندې ته ووایي چې دا عظیم جرنیل دا کړي نه خو پوه شوې کله داسې وي ډېر چې خبرې درته کوي ته به وایي چې یاره ده جرنیلي کړې ده چېرته کمانډر پاته شوی حالانکه هېڅ چېرته شرنګ د ګولۍ اورېدلی نه داسې شته به هر حال خبره دا ده چې کومه ده چو بینی کله چې ته دا ووینې که در سپاه دشمن تفریقه افتاد چې په سپیانو د دشمن کې تفریقه پرېوتې ده ماشاءالله تو جمع باش تو دل جمع سا بس بیا مزې کوه چې دشمن خپل کې تفرې کوي ځکه لړاو اور حکومت کر اوس ټول دا منصوبه ده یو بل ملک سره واچوه خپل د هغه کوه نو چې کله ته وینې چې په سپیانو د دشمن کې تفریقه پرته ده هغه د سره مخالف کړي دي باز زړه په مطمئن وسوه و اگر جمع شوان لیکن که چېرته دشمن لشکر درته په یوه خوله او دو کې دې چېرته که با هم یک زبانن وگر بینی که با هم یک زبانن کما رازه کنو بر بار بر سنگ بیرو ورزا با دوستا آسوده بین شي خپل یارانو دوستانو سره ښه بس آسانتیا سره کینه کله چو بینی در میان دشمنا جنگ کله چې ته ووینې په منځ دشمنانو کې جنګ چی دشمنان خپل مابنځ کی سره جنګ باندی دی ورځه خپلو دوستانو سره ګپونه لګوه او څه کوه کینه وګر بینی چی با هم یک زبانن او که ته وینې چې دا ټول سره چې دي یک زبان دي او ټول دشمن ما ته په یوې خولې ده کما را زه کن بیا د خپله لیندا زی ته ورسوه و برباره برسنګ او مقصد دا دی چې هغه او پورته چې کوم هغه ده که نه کلا هغه ته کاڼي چې کا وخځوه هغه ته کاڼي وخځوه هسې تاسو په دې ښه شو حکمت وایم حکمت دشمن چون از همه حیلتې فروماند ساتي شوی چې یاد ساته کله د دشمن چې ټول حیلې ورپاتې کېږي که نه عاجز سي بیا دښمن څه کوي سلسله دوستي بجنباند بیا سړي سره د دوستي سلسله شروع ملګری به دې کي جان او مقصد دا چې کله ورته برابر سي بیا به دا په پوه شي آگه به دوستی کارها کند بیا هغه وخت په دوستی کې هغه کارونه سړي سره کوي که هیڅ دشمن نه توا کر چې هغه دشمن سړي سره نسي کولی داسې غار ورته وکړي پند بیا سعدي صاحب ډېر عجیبه خبره کوي سعدي صاحب وایي سر مار به دست دشمن بي پو سر د مار په لاس د دشمن باندې وټکوه هلته مار ده دشمن ته وښایه چې ورځه هغه ځای چې کا مړ کا ولې که از احد الحسنیین خالی نبود یو د دوو شګړو نه به خالی نی اگر این غالب آمد مار کشتی کدی په غالب سی مار مړ کو مار هم د تا یو دشمن ده و اگر آ اکاغه په غالب رسی از دشمن رستی نو دشمن نه دې چکه نجات په ورځ د جنګ باندې بې خوفه کېږم له کمزوري دشمن نه له کمزوري دشمن نه په ورځ د جنګ باندې بې خوفه کېږه بې غمه کېږه ما ولې سادي صاحب وایي چې مازغه د شعر روباسلی شي کله چې زړه دل زړه زجا برداشت له روح نه چې یو سړی یو جان مړ وګڼي او په ځان باندې ګرمې اوبه توی کړي بیا که ډېر کمزوری وي که نه د شعر مازغه چې کولی شي بار ورباسلی شي د شعر مازغه هم بار ورباسلی شي حکمت خبرې کې دانی دل بیازارت تو خاموش باش تا دیګری بیارت ګوره دا د ګپ خبرې نه دي ډېر عجیب نصیحتونه درته کوي دا به سبا په تاسو باندې رادرومي خبرې کې دانی یوه خبره ده تا ته پته ده دل بی ازارت چې دا د فلاني سړي زړه چې کوي ازاروي مثال اجلاس دی میټینګ ده نو په هغې کې یوې خبرې چې دي کول دي نو ته په پوهېږې چې که دا خبره زه کوم که نه نو هغه فلاني سړی به ورسره دې سره خفه کېږي فلانی استاد یا متعلقه کس ته څه کېږي خفه کېږي تو خاموش باش ته غلی پکې اوسه ته غلی پکې اوسه تا دیګرې بیارت چې بل چوکې میدان ته وکړي نو ته یې بیا مه کوه چې پوهېږي چې هسې به یې چوک کوي نو ته په ورمخکې کېږه مه داس پروازي ته مه کوه چې یاره دا خبره چا وکړه بیا ما وکړه نه خبرې کې دا نی دل بیازارت چې کومې خبرې باندې پوهېږي چې دا د چا زړه ازار باعث ګرځېده تو خاموش باش ته ورته چوپ شه غلی کېنه دا دیګرې بیارت چې بل یې وکړي بیا به خبره منځته شي نو سبا به تا ته نه وایي چې ملګری بیا تا داسې مه وایي چې یاره خو فلاني وکړه نو خو بیا خو ټولو داسې بیا چې یو ورمنځ ته خبره ښکاره شوه بیا خو خود داسې خبره واله هغه نو یو هغه به درته شي جوړوي نو تې اول نه ابتدا مه کول کوه چې ستر ستر ورکېږي او مقصد وایي چې نه دا خبره ما وکړه ډېره قیمتي خبره یې ډېره قیمتي خبره یې بلبلا مجدی بهار بیار بلبلا مژده یی بهار بیار خبر بد به بومي شو مو ګذار بلبلا زیری د موسم بهار راړه او بده خبره هغه اولونی کوم تپس هغه ته پرېږده پېژنو که نه هغه مقصد په شعومت باندې چې وي مشهور وي چې دا داسې مشعوم غوندې چې دا شی ده ځکه ورته چې سر تر پایه پټ د فقر په ګلیم یم هسې شمېر یم چې بادشاه د هفت تکلیم یم ته په سان وي چې په جالو کې اوسېږي زه شهباز یم د غره په سر مقیم یم فرشتې زما مقام ته نه رسېږي تا په خپله پیدا احسن تقویم یم او پنځه شپږ فوټه وجود لرم خو اصل که بر قبول کلی واثق باشی چه تا یقین وی دا چه دی به د ما خبره چه کئ منی پس خبره وا که نی وگر نه در هلاک خود سعی می کنی که نی په خپل هلاکت کی په خپله باندې چه کئ سعی کئ که ته د ده بادشاهی خیر خواهی غواړی دی به وای چه او شیطنت رته کئ ورکو غرب ځان له کار وکړه ر ناقص مکن کس د خبرې هغه وخت کوه کس د خبرې هغه وخت کوه که بینی که در کار گیرد سخن چې ته دا ووینې چې یاره دا کار څه فایده لري یعنی که بینی که در کار گیرد چې ته ووینې که در کار چې په کار کې اثر کوي دا خبره یعنی د ما خبره څه مؤثره ده هله خبره کوه هسې فضول خبرې مې چې پوه شي چې نه نشي منله که نه په کلاره کښېنه هلکه له دنیا مصیبتو به چېرې خلاص شي چې هسې دې شف شف لګولي که نه او منله دې نه شي نو یاد ساتو چې چېرته پوه شي چې یاره دلته خبره منله نه شي هلته به غلی بیا خاموشي چې ده بهتره ده مراقبه چې ده بیا بهتره کمال در نفس انسان څخه کمال ده په نفس د انسان کې خبره د خبرې کول دا خو د انسان نفس کې یو کمال شی ده انسان خو چې انسان ګرځېدلی د خبرو د وجې نه انسان انسان ګرځېدلی دی تو خود را به ګفتار ناقص مکن نو ته د خپل جان په ګفتار او په بېهوده ویلو سره ناقص کوه ما هر کی پند هر کی نصیحت خود رایی کند او خود به نصیحت گری محتاج است هر کی نصیحت خود رای کند او خود به نصیحت گری محتاج است چوک چې یو متکبر سړي ته خود پسند او خود مختار سړي ته او متکبر سړي ته نصیحتونه کوي نو دا نصیحت کوونکی خپله یو نصیحت کوونکي ته محتاج ده دا دونه بېوقوف ته چې دا سړي ته نصیحت کوي ولې چې مني دی نه دا په خپله یو ناصح ته چې ده محتاج ده من فریب دشمن مخور و غرور مداح مخر که این دامن که این دام زرق نهادا و آت دامن تم کشادا ګوره دوکه چېرته د دشمن د لاسه نه ونه خورې او په غرور د مداح د وجې نه چېرته په غرور کې رای نه سې چې دا یو دشمن دې شنه لومه درته ښخه کړې ده چې پکې ونښلي دوکه در سره غي خیال ورسره کو و آ دامن تمه خوشه ده چې مدح دې کوي مخامخ هغه چېرته لمن دې تمې چې ده کلاو کړې ده نو دواړو فریب کې او د ایخ په هغه غرور کې چېرته سړی رایې احمق را ستایش خوش آید احمق سړي لره تعریف خپل مزه ورښکاري چې څوک یې تعریف وکړي که نه د پوره چولا شیې کې در کعبش دمې فربه نماید لکه هغه دا هغوی که نه کسابان نو دا په دې غوښې کې داسې چل یې کړی داسې وراوکړي که نه داسې څه چل وکړي او داسې غټه غوندې ښکاري اگر روز مرادش بر نیاری دو صد چنداں عیوبت بر شمارد الا خبردار تا نشنوی مدح سخن گوی تا چه ته وا نه اوری هغه تعریفونه دی شاعر سړی او مدح گوی سړی که اندک ما یا نفع اصل چه لږ غوندې توشه د نفع له تانه لري څه توقع یي چې څه به راله راکړي که نه ته بیا وګوره که نه اگر روزی مرادش بر نیاری که یوه ورځ مراد تیر ته را نه وړې دو صد چندا عیوبت بر شمارت بیا به دوه سوه عیبونه در کې چکوي شمارت بیا به در کې دوه سوه عیبونه شماري ولې دا متنبي تاسو نه ده ویلې که تاسو په ټیم باندې وفاق باسلې وه ویلې مو ده شکر ده دا تاسو یو غټ غنیمت ته چې ویلې مو ده په پوه شوي کنی داسې وخت به راځي چې دا متنبي هسې څوک وایي چې دا فلاني او مشار الیه بالبنان وایي چې فلاني متنبي ویلې ده نام به یې چاله نه ورځي ولې اوس خو اردو رسالې دي که نه او دا ولې د اردو رسالې محتمیمان ورګډوي دا وفاق کې ټول محتمیمان دي او محتمیمانو زمن ټول نااهل او نالایق وي ټول چې وي نااهل اکثریت په پوه شوې یعنې په سو کې تقریبا پچانوي فیصد دا نالایق او نااهل وي نو او غواړي پلار یې غواړي چې دو شیخ الحدیثان سه کتابونه ورله ورکړي نو اوس که قاضي حمدالله دا کتابونه په درس نظامي کې سلم د نو دو ته به چا پلار په خامسې کې به کوم کتاب ورله ورکړي نو د مجبوري نه به ریاض صالحین چوي سې کې یو ایسه په یو کې داخله بله په بله کې او آثار السنن او څه به ترجمې سپارې سپارې تقسیم کړي چې دو هغه دورې ته چې سي ور ورسېږي دې وجې نه د محتممانو مقصد دا دی چې وفاق کې خو ټول کار د محتممانو ده ادو زمنو له څه ورځي نه نو د وړې ورځې رسالې کې رات الراشدې دعا معلم مونین شاګانه دا پکې داخلوي چې موږ زمن به څه ښایي پیسې به څنګه له مدرسې نه ورله ورکړو چې چل ورته جوړ کړو چې دو مدرسان یې پیسې چې ورله ورکړو خدای مو د دې فتنې نه چې خلاص توبې به وباسي توبې ځکه چې که دا کتابونه نه یې ته رښتې وایې کوم محتمیم زوی درس کولی شي دی غوټې به وکړي درس به کوي ټماټر به نه کړي خرڅ ټماټر به نه کړي خرڅ نو خو چې دا یې داخل کړي دونه به یو طریقه چې جوړوي دونه به یو طریقه جوړوي ښه جي ښه جي هسې تاسو په دې مسئلې باندې خلاص سر دا څه خبره ده حکمت متکلم را تا کسی عیب نگیرد سخنش صلاح نپذیرد چې یو متکلم وي سخنګوی وي تر څو پورې چا ده کې عیب نه نیولی چې دا دا خبرې دې غلطې دي تر هغه پورې دا صلاح نه قبلی دی وایي چې کاره خبره زه صحیح کوم مشو غر بر حسن گفتار خیش مشو غر بر حسن گفتار خیش بتحسین نادا نو پندار خیش غرقی گم په حسن گفتار خپل باندې او په شاباسی د نادان او ګمان خپل باندې په دې باندې غرقېږه ما هیچ کس کې نادانم که چېرته له فراخي د ځمکې نه عقل منادم شي چې د چوره فراخه ځمکه ده په دې کې عقل بلکل چې منعدم شي عقل وي نه که نه به خود ګمان برد ہے چې کس کې نادام په خپل ځان باندې به هیڅوک دا ګمان ونه کړي چې زه چې یم کم عقل یعنی که بالکل په دنیا کې عقل نه وي که نه بیا به څوک دا نه ووایي چې زه چې یم کم عقل یم هر سړي ته ځان بیا څه ښکاري هوښیار ښکاري حکمت ده آدمی بر سفره بخورند و دو سگ بر مرداری به هم به سر نه برند لس بني ادمان په دسترخوان باندې یو ځای خوراک کولی سي دا د انسانانو خاصیت ده لس انسانان په دسترخوان باندې یو ځای خوراک سره کولی سي و دو سگ بر مرداری به هم به سر نه بردن نه برند خو لیکن دوه سپي په یوې مردارې باندې چېرته موافقت نشي سره کولی یو بل ته ورغاپي او مقصد دا دی چې یو بل باندې سرکشي کوي حکمت حریص به جهاني ګرسنا است حرص کوونکی سړی په ټول جهان چې د لور کې دی به بیا وګایي وقانع بناني سیر او صبرناک سړی په یوې روټۍ باندې موړ دي حکما گفتاند هوښیارانو ویلي دي توان غریب قناعت است نه به بزاعت چې مالداري دا په صبر سره ده نه په سامان سره اسباب سره درویشی به قناعت به است توان غریب بزاعت فقیری سره د صبر دا خدل توانګرینا سره د چانه سامان نه بیکنان تیه په یوی خالی روټی باندې پر ګرده دکیږي یوی خالی روټی باندې د تنګې کلمې چې ډکې شي نعمتي روی زمین نعمتونه دې مخ دې ځمکې پر نه کنن ډکولی نه شي دی دی تنګ هغه سترګې د حریص سړي د حریص سړي سترګې د ټول دنیا نعمتونه نه شي ډکولی که نه کلمې خو یوه روټۍ ورواچوه بس ډکې شوې بصبر آبی بری آتش زنی مرور پدر چون دور عمرش منقضی گس والد محترم دی وی چې کله دی ایغه عمر په تیرې دا باندې شو بوډاو سادی سے وائی مرا ای یک نصیحت کر دو بگذاشت ما تا یو دا نصیحت وکا ولاړل دنیا نا چې بچیا خیال کوه کې شهوت آتش است چې د شهوت دا سوځونکی اور ده ازوی به پرهیز له دې نه ځان ساته به خود بر آتشي دوزخ مکن تیز په خپل جان باندې اور د جهنم مه تیزوه درا آتش نه داری طاقت سوز بیا به په هغه اور د جهنم کې نه لرې طاقت سوځېدلو به صبر آبی بری آتش ز نیمروز په صبر سره اوبه په دې اور باندې نن ټکه واچوه بند هر که در حال توانایی نه کوئی نه کند څوک چې په حال د قدرت کې چې الله تعالی ورته هر څه ورکړي او دی ښه نه کوي خلکو سره بر وقت ناتوانی سختی بیند په وخت بیا تکلیف کی هم دی بداختر تر از مردم آزار نیست بدبخت ای زیات له ظالم سړي نه بل چوک نسته ده ظالم سړي نه بل بدبخت چوک نسته ده که روز مصیبت چې په ورځې د مصیبت باندې کسش یار نیست چوک دلرا مددگار نسته ده بیا په ورځې د مصیبت کې د ظالم سړي چوک مددگار نه حکمت هر چی زود براید دیر نپاید ډېره قیمتي خبره یې کړې ده کوم شی چې زر حاصل سي هغه پاره بیا قیام نه وي چوره چې کوم کمال په تدریج سره حاصل سي آ دیر پای کوم کمال دفعتن یا سی پراپیګنډو باندې های هوی زر زر چو یو پراپیګنډ غوندې سره جوړي کیا دا کمال چې دا دیر پا څلوېښت کالو بعد کاسه یې چیني د چین وال پلیټونه څلوېښت کاله دا ګار اخیستی هغه بعد ورنه پلیټونه چې کوي جوړوي دا هسې مبالغه ده یعنې ډېره موده چې وي خیشته پرته وي او اړۍ یې راړۍ یې بیا اړه ورنه دا هغه چې کوي جوړوي او ګوره که نه صد به روزې کنن سل ورځې کې جوړوي په مردش کې هغه چې کوم کوزې شیونه جوړوي او منګي سل ورځې کې جوړوي لا جرم قیمتش همې بیني و روزي طلبات بیا روزي غواړي کلک کړو کې لګولي بس بیا ګرځي آدمی زاده او بني آدم زوی چې کله پیدا شي نه داند نه لري یا نه دارد نه لري خیرد عقل یعنی پوها او عقل او تمیز اس نه پکې تا څو کالو پورې غریب مقصد هغه چې وړوکی وړوکی داسې داسې نو وګوره کنه آ کې ناګاه کسې ګشت به چیزې نه رسي هغه چې هغه اچانک کامل شو هیڅ نه شو نه جوړ خو یو چرګ نه جوړ شي زر بیلال کې په بیرانونو ګرځي او انسان چې ورو ورو عقل پکې راته او قدرت نی په تمکین و فضیلت او انسان په بهتری او فضیلت کې بگذشت از همه چیز تیر شد چانا عرشینا ولقد کرمنا بنی آدم اب گینا همه جایا دی شیشه هر چیرته ملاویږي ازا بی محل است دی وجنه بی عزت ده او بی قیمت ده دونعا معتد به قیمت خو نه دو روپۍ درې روپۍ باندې شیشي لال دشوار بد استاید او لال گوهر آپ مشکل باندې په لاس باندې را درمي ازان است عزیز دی وجنه چې دي معزز دي او عزتمند دي او ګران دي ګرامي دي حکمت کارها بصبر براید در بیابانو کی آہستہ سبق بردت شتابان سادی سری چې ما په خپلو سترګو باندې لیدلي دي په بیابان کې چې هغه ورو ورو تګ کوونکی ها سبقت یوسي دي هغه نه چا کوم ډېرې جلدي کوي او منډې وایي هغه بیا ستړي شي بیا لارې کې اودسي هغه ورو ورو چې ځي هغه په تېر شي ګاډی ځان سره چلوي هغه دغسې ورو ورو روان حپن نادان را به از خاموشی نیست کمکل سړي لرا به از خاموشی بهتر د خاموشی نه بل شی نسته کم عقل سړی چې څو غلی ښه ده خلک باید د ده په بېوقوفي باندې بیا نه خبرېږي لیکن سادي صاحب وایي و اگر این مصلحت بدانستی خو لیکن که چېرته دا کم عقل په دې مصلحت باندې پوهېدلی نادان نبودی بیا به دی کم عقل نه و چې که دی په دې پوهېدلی چې زه کم عقل یم او غلی به ناست بیا دا ما پرخه ده نو بیا به دی نادان او بیا به دی کم عقل ونه یعنی علم و فضل نلری آب به اغخ خبر دا چې زبا در دها نگه داری چې زبا بیا پخلی کې محفوظه وساتي او ډېرې خبرې نه کوي آدمی را زبان فضیح کند بنی آدم لرا زبان او گفتگو اغی شرمنده کئی جوز بی مغزرا زز بهایم چه قیمتی خبره کړی ده څه ګپ خبرې نه دي خرې را ابله تعلیم میداد یو خره لره یو کمکل سړي تعلیم ورکاو بروبر صرف کرد په دې باندې صرف کو دا برزاید ده سای دائم همیشه کوشش په صرف کاو حکیم گفته شو یو حکیم دلر اویلا ای نادانه دا څه کوشش ته کوې او په دې سودا کې او په دې خیال د تعلیم د خره کې به ترس ویرېږه از لوم لایم د ملامتیا د ملامت کوونکي نه نیا موزد بهایم از تو گفتار نزده کوي دا بهایم لتانا نطق کلام تو خاموشی بیا موزز بهایم یا بنشی هم چو بهای محق خموش هر که تعمل نکند در جواب کوم سره چې سوچ او فکر نه کوي په جواب ورکولو کې بیش تراید زیات رادمی سخنش خبرې دې د ناسواب یعنی خرابې اکثر بیا غلط شي پکې بچه درنه قرار سه دا ټیپ ته ګوره الویس آج بچے دلتا کرنا تعمل نہ کند در جواب سوک چی فکر نہ کوی پا جواب کی بیشتر آیت سخنش ناسواب اکثر را درمی خبر دید خرابی او نس نسیدہ یا سخنا رائے یا خبر شایسته کا چو مردم په مثال دی سړی به هوش په عقل سرا او سنجیدگی سرا یا بنشی همچو بهایم خاموش یا کینا په مثال دی حیواناتو باندې غلای پند هر کی با دانا تر از خود جدال کند تا بدانن کی داناست هر هغه سړی چې له خپل ځان نه لوی عالم سره مباحثه کوي دې دپاره چې خلکو ته دا معلومه شي چې دا ډېر لوی عالم ده خپل ځان ورښکاره کړي چې زه دوره لوی عالم سره گرچه دانی گرچه به دانی اعتراض مکن چون برایت می کله چې رئیس یو مشر استوی لتانا بس خون په خبرو کې یو مشر سره خبره شروع کی هغه خبره کوي گرچه دا بهدانی اگر کته بهتر پیژنې لئی غنا اعتراض مکن بیا هم اعتراض مکوا حکمت هر کی باب دا نشیند نکوی نبیند چوک چې بدو خلکو سره اشرارو سره حرامیانو سره او باشو سره کینی نکوی نبیند بیا بدای چیرته ښېګړه ونه ویني گرنشیند فرشته بادیو گرنشیند فرشته بادیو وحشت آموز نو دا به هم ورنه نفرت او خرابی زده کی او خیانت یعنی مکر و فریب به ونه زده کی وری او مکر از بدا جز بدی نیاموزی لبد خلق نبا سوا دی بدی نزده نکس نکند گرگ پوستی دوزی زکه چې نه کوي هغه لیوه شرمخ د پوستین ګنډل د څرمنې ګنډل هغه څرمنې ګنډي نه بلکې لا یې څه کوي شلوي پن مردمارا عیب نهایی پیدا مکن په خلکو کې پټ پټ عیبونه مه تالاش کوه کہ مر اشارہ رسوا کنی چې څوک پر رسوا کې و خود را بے اعتماد او خپل جان به بے اعتبار کې پند هر که علم خواند و عمل نکرد چا چه علم حاصل که او عمل په ونه که په دا معنی ده دې داسې مثال ده که ګاو ران چې کلبه یې وکړله ایوه یې وچلوله هل یې وچلاوه جوړه یې وچلوله په هغه باندې په ځمکې کې غویان وچلول و تخم نه کشت خو تخم یې پکې و نه کاره هسې غریب ستړی شه طاعت نیا یا د عبادت نشي کېدلای و پوست بې مغز او چې کوم پوستکی بغیر د مازغو نه وي بضاعت را نه شاید آسامان لرنه ده پکار آسوک په ایس باندې نشماري شاجي پند نه هر کی در مجادلت چست در معاملت درست شیخ سے بوائی نه د داسې چې هر هغه سړی چې په ګپ شپ کې او په ګپ ګپونو کې چست و چالاک وي دا دې خامخا بیا په تعلیم و تعلم او دوران دې تدریس کې دې هم صحیح وي یعنی د تدریس او تعلیم و تعلیم دا صرف چالاکی سره نه ده یعنی سړی دونه چالاکی که نه چې په لس کسانو باندې سره لر نه کې لیکن سبق باندې په ټکي نه پوهېږي لیدلي مو دي که نه اکثر چې دا چور غبیان طالباني دا دونه ټوکیا نه کنه چې لس کسانو ته یوځای شي کنه جواب نسی سره ویلی ټولو نه کپړي وباسي په ګپ کې لیکن که سبق طی کړي بیا په ټکي نه پوهېږي بیا په ټکي نه پوهېږي سادي صاحب ډېر زبردست خبرې کوي شه بس قامت خوش کی زیر چا در باشد بس قامت خوش کی زیر چا در باشد چو باز کنی مادر مادر باشد دیر خوش کامتونا چی کامت لیدش شجی که زیر چادر باشد چی لاندی دی چادر وی یعنی اغا برکی لاندی وی تب وای چی وی سا خیستا شینه خدا پکی دا سی چیگا جوڑا دا چې سی وایا لیکن چې وکي کنه چې چون باز کونی چې کلا غور نه لري کې کنه هغه پرده ما درې ما در باشه دا خو دې مور مور یعنی چېرته نیاګولای دی پکې نیاګولای پکې دونه ستر عمر والا یي بهر حال کله سړی په زبان کې چالاک وي ته به وایي چې دا خو به ډېر لوی قابل وي لیکن اندر پکې اسمي اندر پکې اسمي حکمت، اگر شب ها هما شب قدر بودې، شب قدر بې قدر بودې، که چېرته شپې ټولې شب قدر وای، بیا به شب قدر بې قدره وه، بیا به شب قدر بې قدره وه. دا په دغه حیثیت سره بیا دا هم صحیح ده. او دا هم صحیح ده هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی هر شب شب قدر است اگر قدر بدانی هر شب شب قدر ده که قدر تا ته معلوم ده د حافظ مقوله ده چې ته د حافظ نه د دې په شب قدر په بابت کې څه تپوس کوې هر شب شب قدر ده خو که قدر وپېژنئ دا ایخ سړي دپاره چې بلې شپې باندې عبادت نه کوي صرف بیا زه په شب قدر شپې عبادت کوم نو دښته داسې ویل پکار دي چې بی ته عبادت کوه هره شپه تا پاره چې د شب قدر ده ښه جي گر سنگ ہما لال بدخشاں بودے گر سنگ ہما نه هر کې به صورت نیکو سیرت زیبا دروس داسې خبره هم نه ده چې په صورت ته شو خلکو کې وي نو اخلاق دې ته دې هم ښه وي چې ښه جامې اغوستي بیا ته وایي چې ښه اخلاق پایي ښه جي کار اندرون دارد نپوس اعتبار باطن لردا او ظاهر لرندا به یک روز په یوې ورځې کې در شمائل مرد په اخلاقو د سړي کې یو ورځ د اخلاقو د سړي کې سوچ وکړي نو پته به درته ولګي چې تا کو جاش رسیدست چې تر کوم ځای پورې رسېدلې ده پایګاه علوم مرتبه د علومو د ده دا پته خو یې لګولی چې په یوې ورځې کې د سړي نفسي خباثت په کارونو کې نشي معلومولی او څو کاله در سره تېر کړي پته به درېږي چې دا پوره خبیث النفس انسان ده په پوه شوې پن هر کې با بزرګا ستېزد خون خود مهرې زد څوک چې سره د مشرانو شاهانو جنګونه کوي خپلې وینې چې کوي تویي راست گفتند صحیح ویل دا او خیرانو دا خبره که یک دو بین دلوچ چه احوال سړی کنیټ سړی هغه یو ورته دوه ښکاري زود بینی ضرب وینې ته چې ما ته به یې هغه ټنډه څوک چې بازی لګوي بسر کنی هغه کوي چا سره هغه باقوچ هغه تاسو څه ورته وایو مژ مونږ ورته مژ وایو مژ سره مژ سر ډېر سخت وي ودې وایي که نه سید غټ هډوکی ماتوي ډېر سخت حکمت پنجاب شیر انداختن و مشت بر شمشیر زدن کار خیردمندان نیست پنجاب شیر سره غورځول او مشت بر شمشیر زدن او سوک په تورې باندې وهل دا کار دې هوښیارانو نه ده جنگ و زوراوری مکن با ماست جنگ و زوراوری مکن با ماست پیش سر پنج در بغل نهداست جنگ او زوراوری مکن مکوا با مست مست سړی سره د جان نه مست سړی سره جنگ او زوراوری او کشتیګانې مکوا پیش سر پنجا مخت د کوي سړی در بغل نه داس په ترخ کې نسلاس یعنی ایک سره لاس ما چوا کوي سړی د لاس په درول موري پند ضعیفه کې با کوي دلاوري کند کوم یو کمزورې سړی چي يو ځان نه زورور سړي سره بهادري کوي ميړانه کوي يار ئې دښمن است در هلاکي خود دا دي خپل دښمن ملګری ده په